فطرت ته خبره راته راته ده چې په نکاح کې جزا ته ادا شول تاسو جواهان د نکاح راوړل چې جواهان د نکاح لان نه یو دی دی او بل د بل دی دی وکړه جواهي ته دوه حیثیت دی یو حیثیت دا چې دا جوا د مدعی د کار په دې موقع باندې نه فسادت دی چې دې سړي را حقیقت دا ته ورته زون څه د گواهی مقصد دی چې په دې گواهی کې دا گواهان الزام په غیر باندې راوړي چې دا سره ملامت لري ته معلوم دی دغه څه به یو نه خبره چې دا سره حقدار دی حق ولا ورته دا جوابي دا دغه نه کړه دین جوابي ته رسې دي چې دا سره ملامت له څه نه ورته وي نو دا یو د مزارت ولا جوابي ته دې الزام دی او یو د نه ولا جوابي ته دې چې دا عدالت تک نه کوي نو چې کومه جوابي په خپل اقرباو کې د منافع لپاره کوي دا جوابي رد را قاضي نه مني مخنا کوي لکه څنګه ابن العاقبین چې تحملا جواز سعید او اداء سعید ده دغه شانتي فاسقین چې تحملا جواز سعید نه کا مناسبه ده او بیان کې قاضي جواز تیر سره کما چې دغه نقصان له جواز نه منو په څنګه تعلق د سماع سره ده نو کدا وړاندې دا اجازه کده څه طریقې باندې وایي چې نکاح مناقضه کیږي ته باندې تاسو ما څنګه خبره وکړه دا متصل متن سره کما چې سهارت الومیان چې دړاندې په جواهر باندې نکاح منعقد کیږي ځکه د نکاح تعلق د سنا سره دی او د لیدو سره تعلق نشته چې په کوم ځای کې جواهی په سنا باندې مرتب نه هغه ځای کې دړم ته جواهی او ریدل جایز دي نو کله موقع کې دا جواهان وړاندې دي خو نور په عقل او په وګونه باندې بنا او برابر دي په دغه شان کې املان په وجود باندې نکاح مناقضه کیږي او دغه شان کې دا خپل سره جواز خو د خپل کس لپاره جایز نه ده په دغه نکاح موقع باندې سره خپل ځامن دغه متناقضونه سره موجود دی او هغه جواز کوي چې نکاح په هغه باندې مناقضه کیږي اوس ماته نه دا یو مسلې سره بیانوي دا مسله سره تاسو راځي ان شاء الله چې موجوده وخت د اهل کتابو د يهود نصارا او سره نکاح روا ده او کنه روا ده فصل ان شاء الله سره راځي په دې لاره ساتي چې موجوده زمانہ کې د موجوده اهل کتابو سره نکاح بالکل حرام ده ځکه دا اهل کتاب نه چې کوم قران هر اهل کتاب ویلي دا څوک کمونست ګرځېدلی او څوک مجوس او څوک خالص مشرکان ګرځېدلی سورت د متن داري یو مسلمان دی هغه د یو ذمیه سره نکاح کو د اهل کتاب سره نکاح کو دا سره مسلمان دی او منکوحه د اهل ذمه نه ده په دې موقع باندې دوه گواهان اهل کتاب موجود دي او د هغوی موجودګۍ کې نکاح وشوله نو ماتن ولا نکاح راواله سره مسلمان دی او من کوه چې کوم روان ده نو هغه ذمیه د اهل کتابونه ده یا نصرانیه ده یا یهودانه ده او په دې باندې جواهان دو ذمیان د اهل کتاب دي دا هغه په حضور کې د نکاح مناقره ده او د نکاح کیږي او دا مذهب دا شیخین ویل او محمد ظفر رحمه الله هو د نکاح مناقره کیږي هغه دې چې لګا بل خبره تلګا واځي حکم من څومره چې سبق وایو ان شاء الله کوشش کوم غواړي چې موږ هر یو اختلافي مسله کې مستابه قول بیان کړو هغه مستابه قول سره د فتوی په اصول باندې رواني او سره د فتوی د فتاوی په حواله باندې رواني څنګه فتاوا چې دا مستابه دی اسلام کې پاتې مستابه دی او که د اصول په رنګ باندې رواني دغه چې مستابه قول هغه د شیخان دی چې کوم ځای کې مسله کې ایمان څخه د څه راځي د شیخان ویل کېږي او چې کوم ځای چې امام صاحب ته امام محمد راشي نو دوی د طرفین ویل کېږي او چې کوم ځای چې دا شاګردان دواړه په یو طرف باندې راشي امام صاحب بل طرف ته راشي دوی ته صاحبین ویل کېږي نو د فقهي اصول دا دی چې اصل خو موږ مذهب د امام صاحب منل موږ د هغه مذهب باندې عمل کوو چې کچا ته محققین علما کرام په بل قول باندې فتوا ورکړي ون په هغه باندې عمل کوو وحيث لم يجد له الاختيار فقول يعقوب هو المختار فكم زي جنان سنة يا مسألة يا قول نورا غلين مدير يسوس قول معنى عمل كوا فقول يعقوب هو المختار بعد شاگردان كده هغلي نجي شاگرد ده ثم محمد فقوله الحسن کله چې خیر نه مسله کې قول نه راغله نو بیا د محمد په قول باندې عمل کوي چې څه خبرې کوي ثم محمد فقوله الحسن بیا ثم زفار و ابن زیاد الحسن بیا څلورم نمبر کې د امام صاحب بیا بلشد صاحب بیا محمد صاحب بیا ظفر صاحب ثم ظفر او بیا پس حسن بن زیاد دی ثم ظفر و ابن زیاد الحسن وقیل بالتخیر فی فتواه ان خالف الامام صاحبه کشت امام سے یو طرف روان دی او صاحبین سازگان بل طرف باندې نو دې مفتی د پاره اختیار دی چې په هر مذهب باندې عمل وکړي دا مذهب ته ګناه ده مذهب باندې عمل د هغه د پاره روا دی ا دې ځای کې امام شیخ صاحب بصیر رحمت الله علیه راغلی دی او دواړه په مرتبه د اجتهاد کې اغلی له علما دي اول امام شیخ دی په احناف کې او دې ورپسې د بصیر رحمت الله علیه دی دا له صدا ولې دی چې فاطمه په قول له شیخین باندې ده ول فاطمه علی قول شیخین یعنی د صورت د پیدا شي چې دا یو ځینی نکاح کې ده د مسلمان سره او دا په هغه شرایط باندې برابر وا چې کوم اسلام د هغه د جواز د نکاح د پاره خو دي او دا دوه اهل کتاب موجود د نکاح کیږي تفصیل د اختلاف دی نو محمد ظفر رحمت الله علیه وی چې دې ځای کې دا گواهی را الله په مسلمان باندې دا ناکه مسلمان دی او منکو حاضر چې مسلمان نه ده نو دا گواهی د گواهانو په سجه خاون دواړه باندې رااله او گواهی د مسلمان خو په کافر باندې روا ده خو د کافر گواهی مسلمان باندې نه دروا چې هر کله په کا د کافر ګوي مسلمان باندې روانه وا نو دا گواهی کله عدم شو نکاح بغیر گواهانو پاتې شولا لہذا دا نکاح نه کیږي په دې چې هغه ساجران دا وایي لأن السماع دا دواړه وایي لا يجوز نه دا روا ده نکاح چې په دې کې ځینې گواهان شي او دا مسلمان پکې ناکه ده او ځینې کې منکوه ده لأن اجتماع في النکاح شهادتنا په نکاح کې خو اصل شهادت هم دغه سما د اجازه د قبول ده ځکه د تعلق د الفاظ د وینا سره دی نو په دې کې اصل گواهی هم دغه سما ده لأن السماع في النکاح شهادة ولا شهادة للكافر على المسلم او دا کافر گواهی مسلمان باندې خو شرعاً روان ده نو فکأنهما لم يسمع كلام المسلم دا دا شامل کې چې بالکل د خلک کلام د مسلمان اورېدل نه عبدالرحمان صاحب څه وایي چې دې ځای کې شارح رحمت الله علیه قیاس اقترانی ذکر کړ تاسو ویلي چې د قیاس اقترانی لپاره څلور اشکال دي شکل اول کې حاجی اوسط محمول له صغرا کې موضوع دی په صغرا کې دا شکل اول دی لأن السماع في النكاح شهادتنا دا صغرا دا دا سماع په نکاح کې شهادت دی دا څه کبرا روانه ده کبرا کلیه ده نا لا نا ته راغله ده او رسته د نکره دا نکره په نفي کې سي او مو څه دګی کنه ولا شهادت الکافر المسلم دا سره کبرا لګیدل دا دا شهادت حد اوسط ته محمود راغله په صغرا کې او موضوع راغله په کبرا کې دا زموږ نه بهر کنه چې څه ورسره راوځي کہ لا سما للکا مسلم کافر علی المسلم لا سما فی النکاح للکافر علی المسلم دا به موږ نه وځي دې ځای کې په نکاح کې دوه خبرې دي یو خبره دا ده چې ګواهي په دې سړي دا نکاح چې تا نکاح وکړه مهر ورکړي د زنانت نو ګواه به دا ګواهي کوي چې دا سره ناکي هدی په دې باندې د سجې والا حقوق ټول فرض شوي دي دونه ګواهي دا ده چې دا په من کې حدا نه ګواهي کوي چې دې کس ته نکاح کړي دا او دا به د هغه والا حقوق پوره کوي نو یو طرف ته ګواهي د ګواهانو په سجده باندې ده او بل طرف ته په سړي باندې ده او دا ځوانه ته به دې ته نکاح یو څه فیصل وي چې په دې ډول ګواهانو کې موږ څه کوو نو یو څه مقصودان ګواهی ده او دې متبعان ده مقصود ته نکاح دا خبره نه چې موږ په دې خاوند باندې مہر لازمو دا مقصد د نکاح نه دی مقصد ته نکاح چې هغه حل استمتاع د محل دی نه او دا مہر په هغه باندې طبعا مرتب دی نو دا گواهی ته د ملکی متعی باندې دا مقصودا اولن او بذات ده او دا گواهی ته د مہر د خاون باندې طبعا راغله ده او الامور بمقاصدها ولفق مستقله کده ده چې هر کله په کلام کې تعارض راغی تعارض ته وره نو مقصد دی بل د هغه تابع دی ان شاء الله مقصود باندې مرتب کال امور بمقاصدها ولکده ده چې دوی وایي چې مقصودي ګواهي په سزا باندې ده چې دا دې سړي سره نکاح وشو دا به د هغه حقوق پوره کوي او دا مهر پای کې تبان راغلی دی او اعتبار مقاصد الله توابع ولا اعتبار نه وي لهذا د نکاح مناقضه شوله ځکه مقصودا ګواهي راغله د ذمي په ذمي باندې نه د ذمي د مسلمان باندې سلام باندې ولهما شيخين وي أن شهادة شرطة في النكاح على اعتبار إثبات الملك دا گواهی دې لپاره په نکاح سره کړی شوی دا چې دې چنل ثابت شي د خاوند لپاره نو وروده علی محل ذی خطر دا خو خطر والا زه به په دې کې اثبات نن پکار دی دا ساتي مثال تا تجربه مکه وسه ګنا ده او که یو کس د بل کس کو ته ورشي چې کو تاسو نه دی ونه او د نکاح نه بعد همدغه اجنبي سره وي او تا غسدم د تعویز او مور تعویز زوم راغله د خپل تعویز زوم راغله د او سره راغله ټول تعویز را تعویز چې هر کله نکاح نه ودا سره غل خلکو واجب را کور ته تللی او چې نکاح رااله خطر ختم شو نو چې خلک سره دوستانه کې محبت سره کوي نو جواه زکه په کار ده چې دا محل دی خطر د خطرات کې ختم شي لوروده علی محل دی خطر لا لا یعتبر وجوب المهر او په نکاح کې د ګواهۍ مقصد دا نه دی چې په خاوند باندې مهر لازم شي بلکې مقصد دا دی چې د نکاح څخه خطرات د تګ راتګ او هغه نور معاملات ټول ختم شي اذ لا شهادت تشترط في لزوم المال په نکاح کې مقصود د ګواهی نه ده چې هغه سره اثبات د مال راځي ځکه نکاح کې دا خبره مونږ کړې ده او څه ډیر راشي په خپل ځبانه چې د نکاح په ټیم کې د مہر ذکر کول شرط نه دی دا په دې سره کې نه راغلی چې د مہر بخا ما خاطر ذکر کې په تذکره د مهر په نکاح کې دلته شرط د سلام صحت د نکاح لپاره دغه نه د غیر هم نکاح صحیح کېږي په تذکره د مهر رانمله د نکاح صحیح ده وهما شاهدان علیها په اعتبار د مقصود باندې د دوه جنیون ګواهان په جنیو باندې دي او په مسلمان باندې ګواهي د تبع راغلې ده او اعتبار مقاصد او د ولنۍ بخلاف ما اذا لم يسمع كلام الزوجه هغه دا خبره کوله چې ګویا چې سره د خلکو خبره راولې دي دا قیاس مال تاریخ دی بخلاف ما اذا لم يسمع پخلا دغه مسلې نه چې کوم وخت کې د کسان نه یې اورېدلې کلام د زوجه بیا خپله نکاح نه ده شوې بیا خپل کې نکاح ده نه شوي ځکه په نکاح کې راشما د زوجو د قبول د ګواهان دپاره شرط ده لأن العقل يناقض بكلامهما ځکه دا نکاح والا عقل مناقض دی په کلام د متناجحین باندې چې ښځه خاوند یا د هغوی وکیلان دي وشهاد بشرکت علی العقل او ګواهي به په هغې باندې د پاچا مرتبه ده نو چې په کوم ځای کې چې ما نه وه راغلی ته همکه دلته منعقده نه ده نو د چې ما قیاس صاحبه نو چې ما ده دا قیاس مال فارق دی دغه ځای ته چې د سره بلې د اوس نه اچه چې د ګواهانو دا خبره اورېدلي او د اورېدو سره په دې باندې پوهېږي نه چې دا خلک ایجاب او قبول د نکاح والا وایي ته په رضاعت کې حرامېږي دا خلاصه د هغې په حدیث شریف کې بیان شوې ده په ډېرن کې چې حرمت راځي ته سړی باندې د نکاح په وجه باندې نو هغه جمع ده نه لوستې نه کوي فقهاء کوي چې څلورم سبب د حرمت د نکاح د پاره جمع المحارم ده جمع المحارم دا یو خلاصه ده چې هغه بیا جنته ته په یو نکاح کې نشي جمع کولای چې کوم خپل منځ کې خوندې یا ډېر ولر دي یا د څه بوجه نه کېږي که د نکاح د بوجه نه شو چې یو هلک او دوه مجنۍ وې په دې مابین کې نکاح شرعا جایزه نه وه لکه مثال ته وکړه د ترور د وراره سره نکاح نه جایز کړه نو ترور او وراره په یو نکاح کې ځای کول پای کړي دا شان چې د وراره د تر سره نکاح نه جایز نه دا جایز نو دا شان چې په نکاح کې د پلار خو او د هغې چې کوم خپل ازمنۍ لري د پاره طرفه دا دواړه په نکاح کې ځای کول جایز لري فقهان کې چې هر هغه د زنانا چې دا په یو نسب کې شریک وي کدی چې یو مذکر او بل مؤنث وي نو دواړو نکاح خپل مابین کې شرعاً نه کېده نو دا چې د جنته د اساس په نکاح کې راتل دام حرام دي دانه بجای وان تجمع بین الاختین الله یې چې تاسو باندې ما د اختین دام ناروا ده مراد د اختین نه مطلب محارم دي چې کوم محارم زنانه دي هغه ته نکاح کې سړي سره نه جمع شي څنګه ته وایي سلو چې دلته یې لیکي چې حرمت لاجل حق الغیر حرمت څه راغلی دی تر دې معنی چې یې سره د غیر والا حق متعلق شوی حق الغیر کې درې قسمه خلي یو هغه حق الغیر چې لاسه د بل سره تنکا کوي نو د بل سره منکوحې ته نکاح کول شرعاً جایز دي معتبر غیر منکوحه د غیر دې ته ویل کېږي حق الغیر په دې وجه باندې چې نه جایز کېږي چې دې ته حق د غیر متعلق شوی دی خبره باندې پوه او پنځه شروع ده شپږم نمبر ا تناسی د مرتبه دې د وجه نه نکاح حرامي کې سره باندې ا تناسی رتبه په دې وجه باندې نکاح حرامي دې دا غلام دا خبره کوي چې زه خاوند دې ما ته ما ته ما خبره واسطه مانه وي مقالې موضوع ته جراز چې څنګه نمبر کې کوم د خدمت د نکاح صدا د نشمار مې کېږي نو هغه ته ناسي د مرتبه دا وایي ون نمبر کې کوم خدمت صادې کېږي دا عدم دې د دې نشمار په دې د باندې دا حرام دي چې دا سزا د دې سړي سره په دې نشمار کې شریک نه ده مشرکان دي بهران دي مجوسان وغیرہ وغیرہ خلک دي متناسی د رتبه نرسته د اول نمبر کې موږ خبره وکړه چې عدم وجود د دین سماوي مناسب نکاح لپاره دی چې څه د دین سماوي تابع نه و د هغه سره نکاح تاسو لپاره شرم دی جایز نه دا یو خبره ټول څه خلاصه ده زه ته ځان په خپل باندې وځم څه کوم داخل دی والجدات امهات اذ الاصل اذ الام هو الاصل غتن دا د خبرې دا حل دی آیات کریمه کې خو د مور ذکر راغلی په محرماتو کې پر جدې ذکر څنګه راغلی دا خبره ماته څنګه وکړه چې جدا دا په محرماتو کې داخله ده دا یو څه دی ګرانه چې مراد د ام فقط هغه د صالح خپل والدین نه مراد بلکې مراد د ام اصول د هغه مراد دي او لغوي معنا د ان دغه ده چې ان یې لکه اصل د انسان ته هلکه دا ان ده ان دا د هغه اصل ده او دا لم ته موږ مادر یو نه وایو کنه ان دا هغه موږ د علم د پاره اصل او بنیاد د منشأ ده دا نه چې موږ د نه پیدا شوی نه دا موږ د علم د پاره اصل او بنیاد د منشأ ده نو د علم خپل معنا اصل نشي او بنیاد نشي ته ویل کېږي نو لکه څنګه علم اصل ده دا شانتي جدا مسله ده چې جدا نه ویل کوم ځای راکړه موږ دراغله ولا بنت ولده د زید بنت سم نکانه کړوا و ان سفلتا هزار کا غره راخته ولل اجماع دې باندې امت اتفاق نه چې مراد د بنت نه فرو د انسان دي او فقط خپل چې د بنت مراد نه ده ولا دې ته دا هوا درې نمبر په نسب روان دي چې د پلار اجزا کوم دې سړي لپاره د خور سره نکانه کړوا دا شانته د بنات د خپل سره فرض سره نکانه کړوا ولا بنات اخيه دورې د بنات سره دورې ورو سره نکاح نه دروام ولا د عامته د پلار د خور سره نکاح نه دروام ولا د خالته د مور د خور سره نکاح نه دروام د پلار هغه تم تر هغه تم تر وایو لأن حرمتهن منصوص عليها في هذه الآية الكريمة وتدخل فيها العامات المتفرقات او داخل دې ته دې چې عامات متفرقات دا خبره تاسو سره ځکه چې لکه څنګه د یو سړي د پاره خوند درې قسم دي یو ته اعیانی وایي مور او پلار شریکه دونه ته الله کی وایي چې فقط د پلار شریکه ده او مور یې بل ده او درې ته اخیاتی وایي چې فقط د مور شریکه ده او پلار یې بل ده دغه څنګه چې څنګه په پرورانو کې روانه ده دا ستاسو پلار اعیانی خور ده بأن جهة الاسم عامة نوا دا دا اخوة والا سچا دا عام ټول په شامل دی اعیانی تم خلق وي اعلاتی تم خلق وي او اخیاتی تم خلق وي ولا بأم امرأته التي دخل بابنتها او لم يدخل دا شامل دا جائز نکاح دا هغه سره چې کوم استاد سجن اور دا د سوی د مور سره نکاح سره خاص کیږي نو د خاص سره نکاح نه دراوام برابر خبره ده کدا من کو حد خاوند طرح مدخول به دا کوم مدخول به نه ده د کله کوم څه څه کې د نکاح راغله ده د قوله تعالی امهات و نسائکم مطلقاً راغله ده چې تاسو د بیان او مېند په تاسو باندې حرام دي او دا د تاسو سره راغله چې تاسو نساء مدخول به دي او غیر مدخول به دي من غير طور الدخول ولاد بنت امرأته التي دخل بها لك ذكر بيني کما کله په نکاح کې ستاره عالم هغه ته مطلقاً دا ویل شي چې ساده من کو هي مور بتا باندې حرام ده د هغه د بنتې صدا څه کول جوړه چې کله ته د من کو هي سره تا د خول شوی دی نو د هغه بنتا ساده پاره په نکاح باندې حرام ده خو که څه ته دخول نه دی شوی او د دخول نه مخکې د هغه سره نکاح ماته شوه سره دا پیدا شو چې د دې کونډې سره نکاح شوې ده د دخول نه مخکې بېرته نکاح ماته شوه له سوارلس وجه باندې نو بېر دغه کونډې د لوی سره د دې سړي لپاره نکاح روا ده چې کومې سره دخول نه دی کړی ولا د بنت امراته نه روا نکاح د هغه بنت د خپل سره سره الله ته دخل بها چې کما سزا چې هغه ته د سړي نکاح نه بعد دخول کړی دی بثبوت خیر الدخول بالنفس ځکه هرې آیات کرونه کې دا شان راغلي دي وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن د هغه نساء والا جنکې مراد دي چې کوم تاسو دخول کړی دی فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فدخول لم نو کړی د نکاح نه بعد او نکاح ماته سره نو بیا د هغه د ته نکاح کې حرج نشته راحتن دوه الفاظ راغلي دي چې دخول په صورت کې نکاح حرام ده او دا رنګ د خود سره د نکاح جایز ده فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليكم قال سبب خير الدخول جنة سواء كان في حجره او في حجر غيره دا یاد کریمه چې د حجور ته جراغله ده هغه ربیبه او جنته چې کوم استاد دا زنانه ته جراغله استاد ته ورته دا هغه تر امکان د جایز ده دا دا د حجت ته چې کوم راغله د غوږه والا دا د عادت په تور باندې دی او دخول ته چې د شرط په تور باندې دی هغه وضاحت وکړو که دخول راغله نکاح حرام ده کنه راغله د نکاح حلال ده او عادت ته خلک راغلي چې کون د څه د ځان نه بچي دا به تنه پرې دي خاوند یې مر دی او دا یې پرې دي شاته یې پرې دي نو عادت د خلک نه روان دي چې کون د ځان سره خپل بچي ګرځي هغه د بل څه په نکاح کې په نکاح کې نه وي دا غواړي په تور باندې خبره ذکر شوی ده سواء كان في حجره أو في حجر غيره لأن ذكر الحجر خرج مخرج العادة بعد عادة تطور بان بيان شعر ومغفور تبيت بيان بشرط مره لا مخرج الشرط ولهذا په دې باندې چې دا حضور علی څه چې اثر د خلکو د عالم په اندازې باندې روان دي او دا یو څه په باندې ذکر شوی نو دې نمبر کې د هغه تذکرہ بیا عمله بتونه ورته چې فایل لم تکونو دخلتم بهن ولم تکونو فی حجرکم دا څه څه رانه ورته نو ورته چې فایل لم تکونو دخلتم بهن فلا جناح علیکم ولهذا استطاع في موضع الاحلال جنة الدخول قال ولا بامرات ابيه واجداده دا شان ته نه روان نکاح د پلار د مور سره مېره نه مېره په خلک وایي او دا شان ته د سید نکاح سره مېره نه وایي چې کومه او سره نکاح نه روان له قوله تعالی ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم د پلار د من کوه سره تاسو نه چانه کوي نو په آباء کې بیا ځان داخل دي ولا د امرات ابنه و بني اولاده نظر وا نکاح د خپل ګور سره د څه د ګور او د جی سزا او د جی د من کوه سره نه چانه د خپل ګور دا او بني اولاده دا شانته د مسجد من کوه سره نه چانه دروا هغه په ختم نن ګور کې روانه ده چې قوله تعالی وحلائل ابنائکم لاندې لیکلي چې حلائل جمع د حلولې د مراد څه څه ده او هغه څه چې تاسو د ځامن تاسو لپاره حرام دي په نکاح باندې خپل الذين من اصلابكم هغه ځامن چې کوم تاسو د لاندې پیدا دي ا درې قسم اولاد دي یو ته څل دی ویل کېږي او دویم ته رضاعي ویل کېږي او دریم ته متبنا ویل کېږي د عربو طریقه دا وه چې د کوم کس به خپل اولاد نه وي نو هغه بل کس ته ویلې چې ته زما ویسي او زه ستا د پلار په شان ته یم نو بس هغه هر څه به سره کې دې به سره هغه لا وادم کو د هغه من کو حدا ځان د پاره حلال ځانله او میراث یې ورسم ورته ولا الله ته کوي ما جعل ابياءكم ابناءكم ذالکم قولکم بی افواهکم تاسو کوم څه تزویه کوم الله تزویه نه وایي ما جعل ادعياءكم تاسو کوم څه دا غواړئ کوي چې دا جما د متدنا زیر نو الله ته دې نه وایي ذالکم قولکم یا صاحب دا تاسو خپل خبره دي چې کوم کس نه پیدا وي دا هغه والله يقول حق الله حق خبره دي چې متدنا د تاسو کې جنا و څه ټول مسله مراته دي چې متدنا د تاسو کې جنا میراث کې حق نشته دي د واده حق بلار باندې نشته دي او په کور کې غیر محرم د کور ته باندې باندې کېږي دا څه روان دي خلک یاره ته ما زوی ولیدم څنګه دا خبره کوي نو سړی ته ما زوی ولیدم نو په کور کې یو زوی دننه کېږي باندې جنکو سره هم ناست دی خویندې سره هم ناست دی دا ټول حرام دي هغه باندې چې ما په کاته ته ځین اخته کې څه نه دی نو دا یو تر اصلات کې راغلی په آیات کریمه کې وحلائل ابنائکم الذين من اصلابكم من مقصود په اصلاب سره احتراز د متبنا نه دی چې غیر متبنا والا احتمال مرتب نه پدې باندې د متبنا زی د اصل سره سره په نکاح روا ده ا دې خبرې یو د زی په طرف باندې خیر دا نزیل الله الا تاسو نه ما جعل ادعاءكم ابناءكم او دې نکاح واسه خلک دا د نکاح پلان نه غو نکاح پلان پلان کیږي نه ته د نکاح پلا کار کېږي نه او د متبنا ولدي هغه کېږي نه ټول سات نه جانب دي وجد الاسلام لاسقاط اعتبار تبني د سموقو پیات کریمه چې دا خبره ده چې دا د متبنا ولدي د صحیح نه هغه د حکم نه بهر دی لا لحلال حیات الابن من رضاعت دا مقصد نه دی چې اسلام سنت د رضاعت نه ده رضاعت تخصص د قرار دی آیات کې راغلي دي چې واخواتکم من رضاعت او دا شانته په حدیث سره کې راځي صداسه دې پلار دې الک پلار شمارا صداسه دې خاوند دې ساس الک مرزای پلار شمارا د سګ پلار نه کښ مارا او د دې سګ دې دې الک خور شمارا او د سګ مسعود هغه رشمه په ترتیب باندې ټول تاسو را اوسه کړه وقوله تعالى امهاتكم اللاتي ارزانكم واخواتكم من الرضاعه تاسو باندې حرام دي هغه سګي او هغه مېندې چې کوم تاسو له پیدا کړې دي او تاسو هغه ځای خوندې چې دا خپلې ښځې د مور سره نکاح ناروا ده نو دوی به یې وګر شو نساج والا حرمت بیان شو ورپسې مساهرت والا دا چې رضاعت والا دا چې حرمت سره روان دی ولا یجمع بین اختین جمع د محارم سره نمبر خبره ده ولا یجمع بین اختین نکاحا ولا بملک یمین وطینا نو همیشه کوشش وکړو چې سبق خلاصې د زبانی بیان شي تر څه کار شي چې سبق د زیاته تفصیلات د خلاصې نه جوړیږي تفصیل ته د زیاته خلاصې راغنه مرتبه کیږي نو دا خوین دی انډیا یې کول او هغه ته وته کول دا هغه لپاره جایز نه دا ډېر خبره ده چې او کس دا خوین دی ځان سره ملکیت کې جمع کې وته سره نه کوي نو نفس شرع د وختونو امتین جایز ده پر دواړو امتین سره جنا کول دا جایز نه دی دا څه څه ویل وو ته نه دا یې دی خوین دی په یو نکاح کې د څه ځای کول چې دا هغه سره وته چې دا خبره جایز نه ده البته نفس شرع د امتین دا روا ده چې خوین دی نه وقوله تعالى وان تجمع بين الاختين دا حرام دي پتا سدانو چې جمع کې اتماع بين دو اختين دي په یو نکاح کې ولقول عليه الصلاه والسلام دا قول نبی صلی الله علیه وسلم راغلی وکي من كان من الله واليوم الاخر واليوم الاخر فلا يجمعن معه في رحم اختين چې کوم تاسو الله او پر رسول باندې ایمان دې په ملاتړ باندې ایمان دې نو هغه دې خپل عبادت او سنت پر رحم کې نه جمع کوي فلا يجمع أن معه هغه د خپل زمانه والو باندې جمع کوي فرحم د اختیانو کې حدیث شریف ته تمام راغله د احناف ترتیب د اجتهاد دا روان دی چې اول مسله ګوري په کتاب الله کې دا ټول د پاره اصل اصول دي او دې نمبر راځي بیا ته حدیث شریف کې مسله ګوري دریم بیا ته اجماع کې راځي څلورم بیا قیاس راځي تاسو څه ګورئ دا اول آیات یا مصنفان بیا چې کوم ځای کې حدیث راغلی چې اجماع ذکر کړل اجماع صحابه کرامو دا فیصله کړې وه او دا غیر نه بعد چې کوم ځای حدیث حدیث سره راوړه رضا کې حدیث راغلی دی په جمع د قرآن کې حدیث شریف راغلی دی نو په آیات کې مسله معلومه ظاهرا نشوله په حدیث شریف کې نشوله اجماع سره بیان نه بعد کوم فاضل نو دا خلاص کړه دا هر څه مری چې کتاب الله کې مسله ونه بل څه تمزه حدیث کې مسله ونه بل څه تمزه صحابه کرامو نه د مسلې په سره نه بل چرته مزه که یو ځای کوم دا مسله په نظر نه بیا څه کوي دا قیاس سره دا حق خبره نه ده څه ده تاسو عین ایمان دی چې هغه د الله خبره منو ته مونږ معلوم نه غلا بیا دین دا پیغمبر دی مکه دا خبره منو ته مونږ معلوم نه غلا د امت کلی خلک صبري صحابه کرام د مستهدین سره نه درته او کله دا خلک دا خبره کوي چې هدایت یې ځای حدیث راغلی دی فاین تازه ولې چې کوم خلک دا خبره کوي چې هدایت غلطیان دي دا ته هدایت باندې کیږي نه نه خپل غلطي نسبت چاته وي کتاب ته چې کتاب کې غلطي دا یا چاته وي دا کتابونه ډېر علماء څنګه کړي دا ډېر درسونه کړي دي او ډېر په شروحات به کړي دي ستانه نه تللي علماء چې څه هغه غلطي نه سره څه کړي دا څه نه پوهیږي په خپل باندې جاهل مثلا مسلمان باندې تر آزاد دا څه غلطي کړي دا کله په مصنفین باندې کله محدثین باندې هغه په خپل باندې راځي خطا وي چې حقیقت ته شی ان وغابت عنك اشیاء دا څه څه یا ساتي د سم صلاح حل کیږي چې مسله بیا ده کیدا او لکه د سر د باغې سره ډیر کې پیدا څه چې خپل باندې خطا شوري فإن تزوج أخت أمة له قد وطيها صح النكاح لصدوره من أهله مضافا إلى محله فرد مصر ته وګوره بس فرد ته بس یو کس سره یو آمده د مخکنه مملوکه ده په مملکي عامه سره د سړي لپاره د مالک لپاره نکاح کول روا دي دنه بعد د سړي څخه دارو ته چې دغه مملکي عامه بل خور ده هغه خور سره نکاح وکړي وته یو خور رااله په نکاح کې او بل خور رااله په ملک را قبي کړاله د دې څه حیثیت ده بل مخکې له دې چې جوړ لګول چې دوه اختیان په یو نکاح کې جمع کول دا ناروا دي دا شانتي دوا عامي په وته کې جمع کول ناروا دي ملکیت جمع کول روا دي هڅه وته جمع کول ناروا دي نو دا نکاح هم روا ده ځکه په نکاح کې یوه راغلې ده او بله نه ده راغلې ملکیت هم روا دی ځکه دوه خویندې عامې په ملکیت کې راتل د مالک لپاره روا دي خو اصل مسله د حرمت د وتې ده دا سره د واته ځان باندې منکوحه دی ته حراموي ځکه دې ته د پاره وتې روانه ده د مخکې نه هغه بله خور سره جماع شروع کړې ده یا به داسې کار کوي چې د هغه د مخکې نه کومه عامه ده چې هغې سره به باقاعده جماع کوله ځان باندې به هغه حراموي نو چې امه حرام کړه من کو خیر پار د جما لار عذاب کړه کمن کو خیر ته په ځان باندې حرام کړه نو د امه د پار د جما لار عذاب کړه او دا روانه دي چې یو سره دا وته چې د جما د نکاح په وجه باندې او بل څه د ملک رقیب دا دغه پار جایز نه دي یا با من کو حد ته پرې او یا با د امه سره تعلقات ختمې دي لپاره چې هغه جمع د وختن وطن رانه فإن تزوج فإن سرت نکاح واخستلا اخت عامت له د خپل عامه بل خور دا هغه څه نکاو کو قد وتیها د څه حال کې دا عامه د مخ نه وتیا کړی دا صح النکاح دا نکاح سیدا بصدوره زکات تاجر سیدا من اهل اذا حلنا عاقل بالغ مسلمان هغه د نکاح حق لري نکاح کوي چا سره مضافا الى محله او اضافه راغله محل ته هغه مسلمان منسوخه ده نه وسم نکاح روا ده فاذا جاز که هر کله نکاح روا ده نفس نکاح چې حرمت نشته لا تول امتا دا سره اوس امې سره نکاح او ته نه کوي وین کان لمت المنکوحتا اگر کله منکوح سره او ته نه کړي ځکه به د دوه خويندې په یو ځای کې په وته کې راځي نشي او دا شران د هغه د پاره روان الحدیث سره کړه چې څوک ایمان په یو ملاقات په الله باندې ساتي نو فلا جنا ان ما سور رحم یستونا دغه مطلب څنګه چلاوي کدا اوختین امتین دي او کدا خرتین دي ځکه د امین ملکیا تر هغه د وته مخکې غزان مان نه دی ځان لري دا نو د یو سره وته رااله د نکاح په وجه باندې او ځان سره فقط ملکیا د قبیله غل سره یا د بل سره په وجه باندې لعدم جمعیتن اذن مرقوقت لیست موتوتن حکمنا دا موږ نشو ویلو چې ار اما به خامه خامه موت وایي کله کله وایي سره دا امر د پاره اخلي چې هغه د کور خدمت کوي ته هغه باندې او دا هغه مقصود د هغه نشته چې راول ولا ضرورت نه وي فإن تزوجا أختين في عقدتين في عقدتين ولا يدريتهما أولى أولى فرق بينه وبينهما سره دا ده بس یو کس ته هغه دوه نکاحونه وکړه بل فرض مثال ته سره او دواړه دوه خوند سره دي نو دا پته نه لګي چې په دې کې دا اوله خوره ته نکاح چې راغلی دا دوه ته نکاح چې اول راغلی دا نو اوله نکاح پته نه لګي اوس ما خو مونږ ته یقین دی چې دوه خوند په یو نکاح کې یو کول خو حرام دی دا مونږ ته یقین دی چې دوی خوندې چې د اولې خور نکاح روا ده او دویمې نکاح فاسده باطله ده خو ستا راته په دې ځای کې راغی چې نکاحونه چې اول او ثاني نه معلومېږي که لږ خدا خبره وکړي چې اول نکاح صحیح دی او دویم نکاح باطل دی خو څه ته نه لګېږي چې اول نکاح کم یو دی او دویم نکاح کم یو دی اشتراک کې راغلي پر دې حال دا فیصله به دا وکړي چې دغه نکاحونه دواړه ختم دي او دوی دوباره یو نکاح کول باندې هغه مخکې دواړه ختم شوي دي او بیا یو نکاح وکړه دویم باندې چې دغه دواړه خویندې راغلي دي د دې شعبه له مسله لګېدلې ده چې دا خویندې دواړه په نکاح باندې راغلې نو د نکاح حکم دا دی چې هر کله یو ښځې ته نکاح وشو او وتې وشوله نو د وتې نه بعد د هغې لپاره مکمل مهر لازمېږي او که چېرته وتې نه وشوي او نکاح ماته شوله دی به نصف مهر لازمېږي نو د نکاح نه بعد بعد الوتې مکمل مهر دی او د نکاح نه بعد قبل الوت نصف المهر دی وسه دا نکاح خو ماتېږي چې نه مخکې ماتېږي او دا خبره مونږ ته یقین دی چې اوله نکاح چې هر یو نو هغه صحیح ده بیا هم باطله ده په خپله باندې نو دا پته نه لګېږي چې اوله نکاح ده ډېره کوي بل د مثال ته نو دا وایي چې نیم مهر به لازمېږي په دواړو نکاحونو کې ځکه یو نکاح خو سره ستر نکاح خو یو راغلی مونږ اشتباه راغلی ده نو بیا به دغه نیم مهر موږ احتیاطا نیم کې دا به وایو چې دغه نیم مهر ستاسو په مشترکه نکاح کې رسېږي بیا دغه نیم مهر بیا نیم کوي نیم به یې سو بیا نیم به بل مثال ته